الا شرکوکم فی الاجر چې دا کسان شریک دي تاسو سره فی الاجر په اجر او په ثواب کې رواه مسلمون یو روایت کې دغه سدي الا کانوا معکم چې تاسو ها حدیث هم غوړو کنه کم دی پاتې عن عائشه رضی الله عنها مخکې دا او کنه هجرت چې کله مکه فتح شو هجرت بیا ختم شوه د مکه نه ولکن جهاد و نیت لیکن جهاد او هجرت نیت باقی دی لیکن د جهاد لیکن د جهاد او د هجرت نیت باقی دی سوکه ویلې شوی دی سوکه نه ویلې شوی نو موږ نه میدان سوکو و اذا استنفرتم او کلا چې تاسو ته ها و اذا استنفرتم کلا چې تاسو ته حکم شي په طرف د جهاد باندې یا د بل د یو دین کار په طرف باندې ها د مشر کمانډر یا د اسلامی مملکت چې کوم بادشاہ وخت دی داغه د طرف نه تاسو ته حکم شي چې اوزه د جهاد د پاره اوزه د یو دین د کار د پاره نو فنفرو نو بیا اوزه بیا زغلې بیا اوزه د دین د پاره متفقن علیه دا ګرځیدلې دا کور د اسلام مخکې دا دار حرب چې د کافر زور پیغمبر پکې نه پرې هو دو نو ځکه به صحابه هجرت کا مدینه منوره ده کله چې مکه فتح شو د پیغمبرو د مسلمانانو لاسو تراله نو دا اوس دار اسلام وګرځید او د دار اسلام نه هجرت نشتا د کافرو د مل دار حرب نشتا نو دی وجنا هجرت هغه فرض شوه د دار کفر نه دار اسلام ته اوسم باقی دی چې دار کفر کې احکام د اسلام یو انسان نشي کوله په سې طریقه باندې موږ ته نه پریری دارنګي روجي نیولو ته نه پریدي اس مملکت د کفارو دی نو بیا د اغه زین اوسم مسلمان څه کولای شي هجرت پکې ځکه چې په مکه مکرمه کې صحابه او پیغمبري بیت الله ته نه پری هودل عمره ته نه پری هودل د دین کارونه ممکن نو چاري کړی وي اغه تکینو ځکه هجرت کړو وسم چې یو داسې ملک وي چې پای کې مسلمانانو ته حددي پوره تقویت ملاو شوی نه د اسلام کارونو داغه نه پری دي نو په مسلمان باندې هجرت دا عمل نسره لازم دی دا مقصد دی جهاد او نیت خالص اوسم باقی دی د جهاد او د نیت نه مراد دا دی لکن جهاد و نیت جهاد او نیت خالص باقی دی مطلب دا چې هغه هجرت کم چې د جهاد د پاره یا د سخنې د پاره لکه د دار کفر نه دار اسلام ته لل خو په دار کفر کې په اسلامی احکام باندې عمل ممکن نه نو بیا تل پکار دی د علم په طلب کې وتل د دې ثواب او حکم باقی دی ځکه واذستن فرضم نو فنفرو او چې کله تاسو د جنگ د بار ویلې شي یا د دین د بار نو بیا وځي د حدیث معنا مې وکړه او مقصد مې ته بیان کوم دا حدیث په ګڼو کتابونو کې علماو نقل کړی دی دا بل حدیث موږ چې شروع کړو وعن ابي عبد الله د دې حدیث مقصد دا دی چې نیت په وجه غیر موجود سيزونه چې دي هغه موجود حسابي بیا حبسهم المرض چاغه ته سر رسیدلو مرض بیماری وا تکلیف نو ځکه نو ترې موږ سره نو پاجر او ثواب کې موږ سره هغه برابر دي هو په یو روایت کې دا چې راغلي الا شرکوکم فی الاجر لیکن دغه د مدینه دا کسان تاسو سره شریک دي په اجر او ثواب کې روا مسلمون ورواه البخاری عن انس رضی الله تعالی عنہ قال بخاری وی ها بخاری نن بخاری کې نقل له روایت د انس حضرت انس ویلی رضی الله تعالی عنہ چې رجعنا من غزوه تبوک مع النبي صلی الله علیه وسلم من چې د تبوک د واقع نه واپس لاړو د نبی علیہ السلام سره خپل وطن ته یو درا کندو چې یو خام غروي بل خام غروي او د غونو مسکه له غونه ځای کتای پاغي باندې خلک زی او راځي آیت موږ سوایو کندو وایو په عربی کې شعبان وایي نبی علیہ السلام ما سلکنا شعبا نئی ترشیو من په یو کندو باندې ولا وادین او نو په یو کند علاقه باندې الا وهم معنا مگر دغه کسان چې زمنګ نه پاتې شو په مدینه کې منګ سره شریک دي منګ سره دي په اجر او ثواب کې ټیک ده کله پاتې شوی دي منګ سره اجر کې برخدار او شریک دي حبسهم العذر زکا چې دای باندې څه شي راغلو عذر راغلو عذر بیماری په دای باندې دغه بیماری د وجنه دای پاتې شو نو منګ سره شریک دي او په دې حدیث کې الا كتب لهم به عمل صالح ها چې مجاهدینو ته دغه سي خلکو ته نه رسیږي تندا نستړې والے او نه لوګا الله په لار کې او نو ها پایمال کوي دی زید پایمال کوي نه ګرځي دی په یو زید ګرځي دو چې غوسه کی پای کې کفار او د عذر د وجنانو هغه شریک دي د مجاهدینو سره په اجر او ثواب کې ها ناس دې د بیماری په وجه باندې هانو د حدیث متعلق په باره کې چې د حدیث راوی سوګو حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ ابي عبد الله جابر د جابر لغوندي سحالت معلوم کئ د د خپل نوم دی جابر کنیو ابو عبدالله د د خزرج د قبیلی سره تعلق ساتو د پلان نومی عبدالله او د مون نومیو نصیبا د دې نیکه عمر د خپل خاندان سردارو او د په عقبه ثانی کې د خپل پلار سره ایمان راوړو د احد نه پس چې جنگ چې جنگ احد شو او په ټولو غزاګانو کې بیا شریک شو د نبی علی السلام سلام نلسو غزاګانو کې دې شریک شو جابر رضی الله عنه نلسو غزاګانو کې څنګه چې مصدی احمد لیکلی دی او په او درشم کال د هجرت حضرت علی حضرت امیر معاویه په خپل من کې جنگ کې دوی د حضرت علی جلان هو په ملګرتیا کې جنگی دی بیا ها اوس درغابه لیکلی مشهور تاریخ کتاب دی دا رنګ د جابر د نبی علی سلام نه پس د نور خلکو نه هم علم زده کړی دا نو جزو نه کنه بل چاته د د په استادانو کې شاملو یو ځل ورته وی معلومه شو چې عبد الله بن انیس سره یو حدیث دی او هغه په شام کې اوسېده نو د او خواغست اول تلال او حدیث داغه نه واورید شام ته تلو د یو حدیث د اوریدلو د پاره او اوغي ولا غسته چې دا چې پیاده تل ګران دي نو په شام په ملک کې اجازه انیس اوسېدو او چاو ته وی هغه صدا حدیث بل ځای نه ملاوي پیغمبر نه اوریدل صرف هغه ته اوریدل اوغه ولا واغسته دا پاو روان شو سور سفر هغه کړو د یو حدیث د اوریدو لپاره هدارنګي او د دې شاګردانو کې لوی لوی خلکو د جابر رضی الله عنه په شاګردانو کې امام باقر او حسین بن محمد بن حنفی و غیره او اخیری عمر کې بیا دی لول شوی و بیا دی نابینا ګرځیدل و جابر رضی الله تعالی عنہ او د د وفات سلسله د حجاب بن یوسف په زمانہ کې سلور نوی کال په عمر کې دی وفات شوی او وصیت یې کړو چې حجاج با زما د جنازي مون نه کوي حجاج بن یوسف او زما جنازه ما باندې نه کوي ها نو دیو جنا د حضرت عثمان رضی الله عنه زوی ابان د د جنازي مونږ ادا کړو او په جنت البقیع کې دفن شوو بعض وجه د جنازي مونږ حجاب بن یوسف کړو خو صحیح نه ده حضرت عثمان رضی الله عنه زوی د باندې جنازه کړې و او د دنا ټول مرویات نقل لی 1500 او سلويخ په حدیثو کې به ډیر زیات احتیاط کاو نبی علی السلام ته پرسول به پزان باندې حدیث موقوف کا د دې یری د وجنا چې په نبی علی السلام باندې رانس کمې زیاتې ونشي اسنه کېدې شي پیغمبر د دې خبرې نه خبر نه یو ځبه پیغمبر ته ورسوم چې د زیاتې را نه ونشو کمې ونشو نو اکثر به حدیث په خپل ځان باندې موقوف وساتو خو مخکې به حضرت ته هغه نه رساو د دې جره د وجه نه نو مقصد دا دی چې ډېر کوشش په حدیثو کې پکار دی نو خلک ډېر زړه اور دی په قران باندې کورځیو کنه ورځي لګیا ټکي وکړي په حدیثو باندې په قران دارنګي مقصد د دې حدیث دا شو چې د عمل غورواله نید د مؤمن پنید ډیلوی شان باندې وی یعنی داغه نید په ډیلوی کار د مؤمن او چې یو او بل لا چا چې یو نیک کار نیتو کو یو نیک کار دی او داغه نیت یو کو او بیا د سو عذر را مخ شو نو هغه به هم هغه تعالی د اجر او ثواب ورکړي یو سړی نیت وکړو یو نیک کار او بیا چې د عذر په وجه باندې هغه نیک کار پاتې شو ها نو ام هغه الله په دې باندې سور کوي اجر ور کوي ولا او بل فائدې دا ده چې یو کل چې یو عمل دا اونرسي او په دې افسوس کوي نو د دې ثواب به هم ته ملایږي وای هاي چې زم داسې تلې په شان د فلان علم یا اثر کړی وای هاي نو دله هم په دې اجر ملایږي افسوس کو پکار دی کنه بیا افسوس هم نه کوي وعن ابي يزيد مان ابن يزيد بن الاخنس رضي الله تعالى عنه د ابو يزيد کنیا مان خپل نوم د پلان می یزیدو د نیکنو می اخنسو روایت دی و هو دی و ابو او پلار د و جدو نیک د صحابیونا پلار دی او نیک درې والا صحابو مزدا کوي چې نکیم عالمی زیم عالمی او نسیم عالمی ډیره مزه کوي نن نوسه پلار او نکاح دا ټول درې واړه سو صحابه امام نووي د مبارک لیکلي دي هغه وای حدیث کې راځي مان وای کان ابي يزيد او زما پلار پلار زما يزيد اخرجا دنا نيرا چې د اوخ کو سو روپۍ تصدق بیا چې خیرات کاو پاره سره د سو روپۍ د خیرات د پاره اوخلی جمعات کې یو کسو نو اغله ورکړي چې ته زما د طرف نه وکیل شه چې کم عجزي چاته ضرورت نه دا پیسې ورکوا یتصدق بها چې خیرات کو پاغه صرف وزا نو ورکړي دا خیرات روپۍ عند رجل یو سړي سره په مسجد په جمعات کې فوزا نو ورکړي دا روپي عند رجلند یو سړي صدا فل مسجد په جمعات کې یعنی ابو یزید څه پیسې د خیرات په نیت باندې راغستې وي او جمعات ته لاړې نو په جمعات کې یو کس ته نیک سړی او هغه د هغه پیسې ورکړي چې دا چا مستحق چې سوکي غریبي هغه لورکا نو په دې طریقه هغه خپل وکیل ځان له جوړ کړ پیسو لپاره فجئتو د یزید زوی وی زرالم جمعات ته معن وای فجئز جمعه ترالما نو مالا غ پیسې د خیرات راکړي نو فاخستها غ ما واغسته سبا د خبره خونه ده و صحابي دې او خپل کس پیسې ورکړي خیراتي پیسې دی وای راکا څو د سره احسان کوي نو داغه احسان قبول کا سبا د خبره نه ده دې بیا اثباتی ما او چې نفس چې چاله سو غریب دی نو هغه له ورکا دا زما اراده نو چې تب ورزي او تا ته دا پیسې درکې لکه زه یو کس راغې هغه پیسې ورکړي غریب ته ورکا او یو کس ورکم او دا غره صدر دی الګا دا پیسې خو ما ورکړي تا ته پاره خو نه ورکړي دا ما ته سو غریبي عاجزي پوه شئ د دې دوړو د پلار د زوی منځ کې څه خبره رااله وې تا ولې اغسته او ما د خیراتی دا کړې وې تا په اړه ما نه وی ور کړې په دې کې دوړو د پلار د زوی خبره رااله فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دومره احتیاط وکا وې ما جګل یوړه د خبرې نبی عليه الصلاه والسلام ته پدې کې زمنګ جګړه شوا او د فیصله کولو د پاره موږ دا خبره چاته یوړه حضرت دا زموږ فیصله وو فقال نبی علیہ السلام وی لکما نویت یا یزیدو ولکما اخست یا مانو مان سره خسته خبره نبی علیہ السلام فیصله غوسه کړه پلار ته وی یزیتا استاد پارا اے هغه بدله دا اجر دی چې کم نیت تا کړی د خیرات یې یزیدا یزیدا تا خو د ثواب نیت کړی وغله ور کړی او ستا ثواب وشو تعالی اجر په دې ملاو شو او زوی ته وته وی ولکما اخست یا مانو او استاد پارا روا دی حلال دی هغه صدقه پیسې چې اغستې تا ایمانه او مان نموداغه زوی تا چې کم شي اغستې نو ستاسو لپاره هغه جایز او حلال او روا دي او هغه پلا ته و چې تا په کومه طریقه ور کړی دي اجر او ثواب تعالی ملاو دي فیصله غو سکړه کړه تا ور کړی ثواب د بار او هغه غسری خو ما دا کما صدقه وا صدقه نفلی وا زکات نو زکه زکه زکات د پلار په زوی باندې نکیږي ها اصول او په فروع نکیږي کله پته اولګی دا نو بیا په کاچ دغه واپس ورکړي او خدا کم صدقه وا صدقه نفلی وا اصول باندې نکیږي او په فروع باندې نکیږي ها نو خبره ده چې په سي خلکو باندې مالو لګي او سي خلکو ته داغه فایده ملاو شي دراوی د حدیث د معاذ بن یزید حالات نوم ددو معن کنیه وا ابو یزید د پلان می یزیدو د پخپلا او د پلار او نکدري والا مسلمانانو صحابو او دا درې والا په اولنی جنگ د بدر کې شریک شو درې واړه پلار نو سه او نیکا د بدر په میدان باندې جنگ د سوره مزه وا ها او د کوفی ته بیا حتریو بیا مصر شام ته هم تریو او په اخیری وخت کې بیا په کوفه کې پاتې شو د مروان په زمانه کې دی بیا هدا به شهید شهید کړي شو د شهادت په طریقه د دنیا نه تللی بیا ها نو د دې حدیث نه څو فائدې معلومې شي یو فائدہ دا ده چې پلار او زوی که په خپل معاملاتو کې په چا باندې فیصله کوي بالکل صحیح ده د پلان دوی سم مسله را لا شو کوله فیصله کوي جایز ده بل دا چې په خیرات کې نائب جوړول صحیح دي چې هو والا بل اخو خدا چې چاله ور کوي بل دا سوچ صدقه کوي نو هغه ته به د دې پوره اجر ملاويږي کاغه مستحق ته ورسی او کو نه رسی او چې چا خیراتو کاغه ته اجر ملاو شو چې چاله ورکړه هغه خوخه ده په اغله ورکی او کزان له به استعماله خدله اجر ملاويږي ها نو او بل پلار زوی نفلی صدقه هو نشي واپس کوله ال هو هبه واپس کولی شي